وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته روره په دغه پیسو کې په د باندې زکات استل لازم او ضروری دي دا پیسې د دې کمې چې چاله په قرض ورکړي خو په دې کې د دوه اختیار دي که هر کال د خپل مال سره زکات وباسي او کنا کله چې ول قرض ملاو شي نو څومره کالونه چې په هغې تېر شوي وي، که دوه کاله وي، که درې کاله، څلور، نو د هغې په مقدار به پکې بیا زکات وباسي.